چې تباه شوي د کندو خاوندان یعنی هغه د کندو څښتنان چې په هغو کې ډیر زر د مکیدونکو خسو خاشاکو اورو اذ هم علیها قود کله چې هغوی دغه کندې په غاړه ناستو او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه وه چې هغوی په هغه خدای پاک ایمان راوړی چې برلاسی او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی الذي له ملك السماوات والأرض ذلك الفوز الكبير کومو خلکو چې ایمان را وړی دی او ښه عملونه یې کړي دي ارومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي دا دی ستر بریالیتوب إن بطش ربك لشديد په حقیقت کې ستاسې د رب نیونه ډیره سخته ده انه هو یبدئ ویعید همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي وهو الغفور الودود او هغه بخون کوي مینه کوون کوي دارش تختن دی لوی او لوړ دی فعال لما يريد او څه چې خوښه شي د هغه کوونکی دی هل اتاك حديث الجنود آیا تاسو ته د لخرو خبر رسیدلی دی دا غو په دې دروغجن کولو سره د دې قران هیڅ شی نه ورانیږي بلکې دا قران د لوړې مرتبه لرونکی دی فی لوح محفوظ په هغه لوح کې یعنی نقش دی چې محفوظ دی